رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم کوم خلق چې د الله پاک له آیاتونو او دغه له ملاقات نه منکر شوي هغوی زما له رحمت نه ناهیلي شوي دي او د هغو لپاره دردناکه سزا ده بیا د قوم جواب لدی پرته نور څه نه وچی هغوی وویل دوی ووجنی یا یې وسوځي په پای کې الله تعالی هغه له اوره وزغوره په یقیني توګه په دې کې نښانې دي دغو خلکو لپاره چې ایمان راوړونکي دي من ناصرين او هغه ویل تاسو خود د دنیا په ژوندانه کې لا الله پاک نه پرته بوتان په خپل منځ کې د مینې وسیله ګرځولې دي خو د قیامت په ورځ به تاسو یو له بل انکار او یو پر بل به لعنت وکړئ په هغه وخت کې لوط علیه الصلاۃ والسلام هغه ومانه او ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ویل زه د خپل رب لوري ته هجرت کوم هغه بر لاس دی او حکمت والا دی ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته آیا ستاس دا حال چې ناری نو ته ورځي او ناری وهي او په خپل غوندو کې بدې چارې کوي نو دغه له قوم سره د دې پرته بل هیڅ ځواب نو پرته د دې چې هغوی وویل راوله د الله عذاب کته رښتینه قال رب انصرني على القوم المفسدين ان اهلها كانوا ظالمين او کله چې زموږ استاد ابراهيم عليه الصلاه والسلام ته لزيري سره ورغلل نو هغوی هغه ته ویل موږ د دغه کلی د خلکو هلاکوونکیو د د خلک ډیر ظالمان شوي دي ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ویل هل تخلوت علیه الصلاۃ والسلام موجود دی هغه ویل موږ خو په هیګو چې هل ته څوک څوک موجود دي موږ به هغه او دغه مېرمنې پرته دغه ټول کورنۍ وزغورو دغه مېرمن د بیرته پاتې کېدونکو څخه ده بیا کله چې زموږ استازي لوط علیه الصلاۃ والسلام ته ورغلل نو دا غو پر اتګ باندې هغه سخت خپه او زه تنګ شو هغه وویل مو ویریګا او مخفقان کوه موږ به تا او ستا کورنۍ وزغورو پرته ستا له میرمنې څخه چې د بیرته پاتې کېدونکو څخه ده خو هغوی هغه درواغجن وګڼه په پای کې یوې سخت زلزلې هغوی ونیول او سهار په خپل کورونو کې مړه پراته پاتې شول وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم او موږ قارون فرعون او هامان هلاک کړل موسی علیه الصلاۃ والسلام هغه ته د څرګندو معجزو سره ورغی خو هغوی په ځمکه کې د خپل لوی ګمان وکړ په داس حال کې چې د مسابقې ګټونکي نه وو په پای کې موږ هر یو دغه په ګناه سره ونیوه بیا لاغونه په چا باندې موږ اور اورونکی باد ولېږه او څوک یوې قوي چاودنې ونیول او څوک مو په ځمکه کې ننویستل او څوک مو غرق کړل الله پاک پر هغو باندې ظلم کوونکی نه و مګر هغوی خپله پران ظلم کاوه کومو کسانو چې له الله پاک نه پرته نور سرپرستان نیولې دي دا غو مثال دغنی غوندې دی چې خپل ځان یو کور جوړوي او له ټولو کورونو څخه ډیر کمزوری کور دغنی کور وي کاش کې دغو خلکو علم درلودلای خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين الله پاک آسمانونه او ځمکه په حق پیدا کړی دي په حقیقت کې یو نښانه ده د مؤمنانو لپاره أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون إيه پیغمبر صلى الله عليه وسلم هغه کتاب ولوله چې تا ته د وحی په واسطه د لېږل شوی دی او لمونځ قایم کړه په باوري توګه لمونځ له فحشاو او ناوړه چارو ته منع کوي او د الله پاک یاد له دې نه هم ډیر لوی شی دی الله پاک پوهیږي هغه څه چې تاسو کوئ او له اهل کتاب سره بحث مکوي مګر په غوره ډول پرته لغو خلکو چې لاغو څه ظالمان وي او هغو ته وای چې موږ ایمان راوړی دی په کتاب باندې هم چې موږ ته لګل شوی دی او په کتاب باندې هم چې تاسو ته لګل شوی وو لدی کبل هغه خلک چې موږ هغو ته مخکې کتاب ورکړی وو اوس هغوی په ده باندې ایمان راوړي او له دغو خلکو یعنې مشرکانو نه هم زیاتره په ده باندې ایمان راوړي او زموږ له آیتونو نه یوازې کافران منکرېږي وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون اے پیغمبره تا له دینه مخکې کوم کتاب نه لوسته او نه دی په خپل لاس سره لیکه که داسې وای نو باطل پرستان په خکې ویدلای شول په اصل کې دا روښانه نښانې دي دغو خلکو په زړونو کې چې هغو ته علم ورکړل شوی دی او زموږ له آیتونو څخه نه منکرېږي مګر هغه کسان چې ظالمان دي وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل انما الايات عند الله انما انا نذير مبين دا خلق وای چې ولی په دغه سری باندې د د رب د خوا د خاني نازل نشوي وایا د خاني خو له الله پاک سره دی او زه یوازې خبردارو کيم په داګه څرګنده چې دوی ته په لوستلو اورول کیږي په حقیقت کې په دې کې دغو خلکو لپاره رحمت او نصیحت ده چې ایمان راوړي قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض په هغه ورځ چې عذاب دوی له پاسه هم ونغاړي او له پښو لاندې هم او وایي چې اوس دغو عملونو خوند وڅکئ چې تاسو کول يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون کومو کسانو چې ایمان راوړی دی او ښه عملونه یې کړي دي هغوی به موږ د جنت په لوړو دنګو ماڼیو کې استوګن کړو چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي څه غوره اجر دی د عمل کوونکو لپاره فأنا يؤفكون کتل دغو خلکو له پښتنه وکړي چې زمکه او آسمانونه چا پیدا کړی دي او لمر او سپوږمۍ چا ښکیل کړی دي نو ارومرو به وایي چې الله پاک بیا نو دوی له کوم لوري غولول کیږي او کته له دوی نه پوښتنه وکړي چې چا له آسمانه اوبه وورولې او د هغو په وسیله یې مړه ځمکه ژوندۍ کړه نو دوی به هرومرو ووایي الله پاک ووایه الحمدلله خو زیاتره خلک نه پوهېږي کاش چې دغه خلک پوهېدلای فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون کله چې دا خلق په بیړۍ کې سپریږي نو دا الله پاک نه په خالص اعتقاد سره دعا غواړي بیا کله چې هغه دوی غوري وچې ته راولي نو ناڅاپه به دوی شرک کولو لاس پورې کړي ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون تر څو چې د الله پاک په ورکړي نجات باندې دغه د نعمت کفران وکړي او د دنیا د ژوندانه خوندونه واخلي خدا ډیر زر به دوی ته څرګند شي د هغه چا نه به غټ ظالم څوک چې پر الله پاک باندې درواغ وتړي یا حق ته د درواغو نسبت وکړي چې کله هغه ته راوړل کېږي آیا د دغسې کافرانو استوګنځی دوزخ نه دی والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين کوم کسان چې زموږ په خاطر مجاهده وکړي هغه ته به موږ خپل لیارې وروخیو او په باوري توګه الله پاک د نیکو کارانو ملګری دی